درېمه حصه د سور دویمه حصه د سورې ال عمران شروع کیږي مون اول د صورت کې ویلو چې صورت درې حصو باندې منقسم دی اوله حصہ دریش پیتا آیاتونو پوری دویم حصہ د آیت نمبر 102 پوری او دریم حصہ تر اخره پوری اوله ایسا کې اثبات د توحید او هغه درې بابونه وا او دا غي خپل ځای کې وضاحت وکړو دویمه ایسا د کل یا اهل الكتاب نشورو کوي او پدې کې مرکزی مسله مقصدی مسله اثبات د رسالت کوي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اهل کتابو یعنی د يهودو او د نصاراو پنځلس خباحثتونه پنځلس پلیتۍ پنځلس غلطه عقیده او غلط کارونه دا غي ذکر کوي سوره بقره کې پر رسالت باندې نه اعتراضونه وو او دې صورت کې پنځلس خباحثتونه د اهل کتابو ذکر کوي چونکه دا صورت تتمه د سوره بقره وا مضمون د دواړو یو شان روانو نو اولنۍ په دې ذکر کوي په دې لومبني آیات آیات نمبر 64 کې چې نیول د پیرانو د مليانو په حلال او په حرام اتخاذ الاخبار والرهبان بالتحلیل والتحریم دویمه پلیتی د هغه ذکر کوي پنځم شپږم آیات کې احتجاجهم بالباطل په باطل باندې اړمېدل او جنگ کول درېمه پلیتی د هغه ذکر کوي او کوم او یایم آیات کې اذلال المؤمنین مؤمنان گمراه کول د خپل لارې نه بيدینۍ طرف ته بوتلل سلورم پلیتی دا غی ذکر کئی آیت نمبر او یایم کی کفر دا اللہ پا آیاتو نبانے کفرهم بی آیات اللہ پنزم پلیتی ذکر کئی آیت نمبر اکتر کی یو یایم کی تلبیس الحق بالباطل حق د باطل سره ګډوډول یو خبر رشتیا او سو سره درو شپګم په دې ذکر کوي تلبیس الدین علی الضعفاء کمزوري مسلمانانو باندې دا غي دین ګډوډول او دا ذکر کوي آیت نمبر 72 دوایم کې او بلدی قران ذکر کوي وصیت بالیهودیت المنصوحه هغه يهوديت چې ختم شوی دی نصرانيت ختم شوی دی نو دا یو بل له وصیت کوي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم درې او یایم کې اتمه پریدي ذکر کوي په دې کې خیانت ته بردې مال خوري او دا ذکر کوي پنځه او یایم کې ومنهم ان تعمنوا بدينار لا يرد اليك الا ما دمت عليه قائما نهمه پلیتی ذکر کوي تحریف د الله د کتاب مقصد بدلول لسمه پلیتی ذکر کوي افتراء علی العباد الصالحین د خپل ځان خبره نیکانو بندګانو پورې تړل چې فلانی بزرګ دا خبره کړې ده یو لسمه پلیتی ذکر کوي تولی ان کتاب الله دا الله د کتاب نه مخړول او دا ذکر کوي آیت نمبر 81 کې دولسمه بریدی ذکر کوي ارتداد عن الدین د دین نه مرتد کېدل چې سار به ایمان راړو ماخام به انکار وکړو دیار لسم بریدی ذکر کئی افتراء علی الانبیاء پیغمبرانو باندې درو جوړول چې موږ پلاني پیغمبر داسې ویلي څوارلسمه بلکی قولهم ان قلوبنا ان قبلتنا قبل قبلتكم د قبله داوا کول چې زمون بیت المقدس هغه تاسو نه مخکې دی داغه جواب کوي ان اول بیت اوزیل الناس للذي ببکا رومبره د مقدس مګه چې د عبادت لپاره د الله جوړ شوی دی هغه مکه معظمه ده او پنځلسمه پليتي ذکر کوي، الصد عن کتاب الله، خلک به د الله کتاب نه منع کوي، دا به د يهودي او دنصراني خصلت وي. دا پنځلس قباحتونه د يهودو په دې يو کم څلوېښتو اياتونو کې ذکر کوي. راځه وای اختلافي مسلې نه بیانو راځي اتفاقی مسله بیانو او اتفاقی مسله صدا الله نعبد الا الله چې عبادت ونکو مونږه مگر دی والله او پورا قران داسې جامع لفظ ذکر کړ عبادت وي نو ټول اقسام د شرک رات کړ شرک په لیله میرات کو زګه هغه بغیر د اسبابونه په خپل ځان باندې بل څه کوه غړل چې زما د حال نه خبردار دی نو دې ته شرک په لیله وای دا د اعتقادي یو قسم دی دویم قسم د شرک اعتقادي هغه شرک په تصرف دی چې زما اختیار د بل چا لاس کې دی نو دا غي جواب الله کوي وي يمسسك الله بذر فلا كاشف له سور انام کې دریم قسم د شرک اعتقادي دی شرک په دعا بغیر د اسبابو نه بل چا لپاره مدد شوه او سلورم شرک په عبادت دا سلور وړا د اعتقادي قسمونه دي نو قران الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا د هغه شرک رد وکړو چې ګوره مونږ به عبادت هم چاته نه کوو په خپل حاجاتو کې به بل څوک عمل مدد کوم نه اختیار هم د بل چا نه دی ته پنجاب ته لاړ شه هلته خلک چغې وایي علي اجویري زمین و آسمان تیری و علي اجویري ځمکه او اسمان ستا اختیار کې ده څوک به ناپوه وای قلندر بابا سمندر په کوزه کې بند کړو ها څوک به وای دا تا ګنج بخشته علی اجویری رحم الله خزانو ورکول واله دی او علی اجویری دو وازونه کړو بچی نو چې خلکو له خزانه ورکولې ځان له بچی ولنه پیدا کولو علی اجویری بچی نو شي دی وای پیر بابا د بچو مالک ته ذمہوار دی انو عبادت بده او الله کو مخکې به خلکو مونږ واړو واړو زما یاد شي نو د جمعې په شپه باندې بهر چا خیرات کول چا به د مړو شپه کولا چا به رومبه ما خام کولو چا به د جمعې شپه کولا او دا خبره مشهوره کړې و چې ارواح د مړو د جمعې په شپه باندې خپل کور ته راځي الګ چې یو سړی جنت ته لاړ نو خدای والے چې ډیرانو کې لراځي چې ښا کوی دی بګي اغل الله په نعمتونو کې ولې وخت نه تیري ان کتاب الابرار لفی علیین د نیکانو عمل نامه بر اسمانونو کې دا چې الله غا اسمانونو لګې جوړ دی نو غا چا ول آزار کړي چې جمعې په شوبانه کور درازي او د اصحاب کور دی یا شکر نه واسي او که بدبخت دی نو دا هغه روح هغه په سجین کې د اوس مکولان دی نو دا الله د ګرب نه سوګرا وته دي شي نو دا عقیده و د خلکو چې د مرګ نرستو د جمعې په شپه باندې مړې ارواح پر کور ته راځي او د خپل خپلوانو خبره کوي دا د شرک او د بدعاتو د رسوماتو د رسم او د رواج خو کومه ښځه چې د هغې ستر خواږه هم ژوندي او مور او پلار هم ژوندي که په دې کې یو مړي نو د هغې ښځې هغه پیوې بچکې ته چې سپراندا چې څه یادې هغه کار نه کوي دا شرکو اوس هم ته وګوره نو باز خلکو توره کړه لاس تا چولی باز اسرا چولی باشنا چولی او نن سبا خو لکان د جنکو سټایلونه کوي دا لکه اوله کېدل جامې جامو کې بټن نشي نه کوم شان دي کې لاس یې بنگړي واچول الګ بلار یې وای زما زوی شو نو نه نه نه بنگړي چولې هاي نالت شوای پتا باندې ا بنگړې به چولې او لانې نه به هم کوي چې ورځي جړای مو ما لګانو کشمار نه کی ها الګ ته الګ پیدا شوی تا سره دا سړی تو خبره خوان کوي د نرتوب خبرې خوان کې پښتون ځان نه جوړ کا سپینه ډوبۍ په سر کا خمه زیدا دورین غزه صادر په وګواچو چې خلک وای درون پښتون را روان دي نو په دم توپ سره نه درني نو د بګیره کې نخري کړي یا بګی جنډه جوړ کړي یا بګی بوتل جوړ کړي یا به ځان عزیز تر ما چوغونه جوړ کړي سنت د پیغمبر پورې بخاندا کوي ا جامع به چې نه خوب شانتي چولی عمل به یې د جینکو په شان دي، لګیا به یې هغه عادتونه به کوي چې هغه جینکو دي. من تشبه بقوم فهو منهم نبی علیه السلام وایي چا چې د چا مشابهت وکړو هغه د هغه په شان دي. او خاص کر دی وختو کې ډېر احتیاط کوي نبی عليه السلام د قرض نه منع کړي قرض ویل کېږي لکه دا اوس چې خلک کلسډي چر پشان دي ها نو وی ساته مزیدارو ساته حسن الله نه دې او ته پکې لګیاي کله د چر په شان کا قرضان لا جوړې کله د خرج لګي په شان زوندې پرې دي کله بل شي کې بل شي کې د دین الله د الله نبی منع کړی من تشبع بقوم چا چې د یو قوم سره تشبیه کا هغه بداغي نه نو مشرک اهل کتاب ته نبی علیہ السلام په خپل باندې الله نعبد الا الله عبادت باندې کوم موږ ورکړته یو الله او عبادت کې ټول حق سيزونه د جون راځي ولا نشرک به شیئا او صدار باندې ګرځو د الله سره هیڅوک شیئا پیر فقیر ولی بابا صحابي پیغمبر یس شی هم د الله سره صدار نه ګرځو څوک هم د الله صدار ولا نشرک به شیئا هیڅ څوک به ځای صدار نه ګرځو ولا یتخذ بعضنا بعضا او نبلیسو بعضی بعضو لرا اولی ارباب من دون الله ارباب جمع در رب دا پالون کې ارباب څوک دی الله تاسو نمونه په دې اړه ملکونو کې غلط دوبۍ کې ارباب وي دا زما ارباب دی ارباب جمع در رب دا رب ته پالون کې یعنی الله دا د الله صفت ته مخلوق له ورکول ناجایز دی او دلته سعودي کوی دا زما کفیل دی نو کفیل څوک دی الله پالونکي کفیل مطلب دی پرورش کوونکی پالونکي موږ د چا کفالت کیو د الله نه دا زما صاحب عمل دې زده سره کار کو بس ارنا ارباب دې نه کفیل دی نو سوې ارباب من دون الله خدایان سوا د الله نام فإن تولوا حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ هغه مشهور حدیث دی چې نبی علیہ السلام خواته عالم وایزه زما غاړه کې امیل او باغی کې صلیب د سرو زرو صلیب پیژنې کنه د عیسایانو چې کوم چولې خلاص اوس هم ډیر خلک شي ها هغه صلیب ما چولې او نبی علیہ السلام ما ته وشي دا زما د غاړې نه هغه لري شو او وی غرزولو او دا یاتونه لستل اتخذو اخبارهم و روبانهم اربابا من دون الله پیران او مریان به خدای دوم نیولې دي موږ ورته شي حضرت موږ نه خپل پیران له خدای ویلې او نه ورته رب ویلې دې نو څنګه قران وایي چې ارباب من دون الله نبی علیہ السلام ورته وی چې کله به عالم تاسو ته وی چې دا سیس حرام دی تاسو بغیر د چون چراغ حرام غنلو وی او چې هغه وی دا حلال دی تاسو وی حلال غنلو وی او دغه د خدای توبه نوسی چې دا هغه دلیل مطالبه نه کې او لګیای دا خبره مانی فإن تولوا کدی مخواړولو فقولو نو آیتا اشهدو گواشی په دې خبره باننا مسلمون چې موږ یو تابعدار دي دې کې ابن کثیر رحمه الله حافظ ابن کثیر او دارنګ صاحب د مدارک او کلمتن سی وی هغه کلمه چې اختلاف باغې کې د قران او د تورات او د انجیل نشته لکه بدبخت خلک راغل هغه وی دې ځای کې د تکلیف مسله تکلیف تاسو لما بل زم مختصر ویلی یو تکلیف دی یو اتباع اتباع جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کو امون له پیغمبر نه دلیل نه غواړو بس هغه سویلی دی هغه دلیل دی د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم قول فعل عمل دا ټول موږ د بارا مشلرا او دلیل دی ها کوم چې تقلید مونږ کو د ائمه او ارباو مونږ سلور وړه مذاهب حق ګڼو دا خبره یاد ساتئ چې مونږ سلور وړه مذاهب حق ګڼو مذهب د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام مذهب د امام شافعی رحمه الله مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله مونږ ټول جا حق ګڼو او د هر یو د بار حق دلایل شته او ترجیح مونږه د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک لور کوو داغي اصل وجه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله اول بخیر القرون کې پس کې ده بخیر القرون کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے قران ویل دي او غیر دي نو مشهور دا دي یو نبی علیہ السلام وی چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دویم امام ابو حنیفه رحمه الله سره دلیل قران دی او حدیث دی نو کله چې موږ یو خبره قران کې ومومو نو موږ حدیث ته محتاج یو ما او حدیث موږ ګورو دا غي خبره د وضاحت او تشریح لپاره لکه نبی رسول الله قران کې الله واقیم الصلاه موږ کوي اوس د موس تعداد د موس وخت دا موږ د حدیث تشریح دا غي موږ د فقهاو نو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام په خپل جون باندې د یمن گورنر مقرر د کوم ځای د یمن چې تلار شه او د یمن گورنر شه دا غزه فیصله کوا او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ورته اول تور پټ کې ووه اما مهو بعمت السودا تور پټ کې ولا ووه بیا هغه تور پټ کې دا غسر نه لرکو او بیا ول سپین پټ کې ووه او حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ په سورلې سور کړو او نبی عليه السلام د سورلې موار نیولې او حضرت معاذ رسختي نو د دې دا خبره ثابته شو چې ستان بل مراشي نو هغه رسختول د سنت طریقه دا چې دا سره بهر شي هغه سره به اروزي دا هغه سورلۍ پوری دا هغه ستاپه پوری چې هغه کم ځای نه سفر کوي چې تا هغه سره هغه پوری لاړ شي دا د نبی اسلام سنت دي حضرت معاذ هغه به تورې گورنر د یمن مقرر کو او لګل وي نبی اسلام بدلو تو کې د حضرت معاذ نه تاسو کوي چې معاذ ته گورنر شوي زدي یمن ته لګم فبما تغزي يا معاذ ته چې آل تلار شي طالب فیصله راځي ته به فیصله پس کې فیصله و پس کې هغه ورته وی به کتاب الله زبد الله کتاب باندې فیصله کوما نبی علیہ السلام ورته فرمایل سیدا کدا سی او خبر راشي ځکه د قران نزول لا ټول نه شوی او دا فیصله قران کې دي بیا به تاسو حضرت معاذ ورته فرمایي و به سنتک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب استا په طریقو استا په سنت و په سره کوم نبی علیہ السلام دریم پیرا باندې وایي که زما په سنتو کې دا خبره نه راغلی زما په جون کې راغلی بیا به زه په سره کې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر شاګردو د پیغمبر صحابیو چې كنت رديفا لرسول الله صلی الله علیه وسلم زه نبی علیہ السلام پسې په وس ناسو مسورلای باندې نبی علیہ السلام مال چغه یا معاذ ما ورته چې لبیک او ساده دې یا رسول الله حاضرم ستا خدمت کې د الله حبیبا بیا را لوي چې یا معاذ او معاذ ما لبیک او ساده دې یا رسول الله او بدرین ځلې وي او بیا نبی علیہ السلام ورته وایي ته پوهیږي د الله په بندیانو څه حق دی او د بندیانو په الله څه حق دی د بنده په الله څه حق دی او د الله په بنده څه حق دی دا مشهور روایت ده خبره زمون نو حضرت معاذ ورته سوې جواب کې چې نبی اسلام ورته قران او حدیث کې خبره نه بسبب فیصله کې نبی اسلام وی اجتهدوا برای زه به بیا خپل رائے پیش کوم نبی اسلام ورته ونوي چې نن ته برای نه پیش کې نبی رسول الله سوري الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله شکر دی الله چې زما استاد لري هغه خبره زم کې واچولا کوم چې د الله د نبی خوخوا نو اجتهاد ثابت دی چې مجتهد به اجتهاد کوي نو امام ابو حنیفه رحمه الله د اتیا زره مسائل او استنباط د قران او حدیث نه کړي چې د کتابونو نه نه کړي زګه وای فإن تولوا کدی مقوالولو هو یا گواشه بیاننا مسلمون چې مونږ تابعدار بیا ګورئ ولا نشرک به شیئا او زمون به صدار نه ګرځو د الله سره هیڅوک ولا يتخذ او نبني سو بعضنا بعضا بعض بعض لا ارباب من دون الله خدایان سوا د الله نه فان تولوا کدی مخواړو فقولوا نوای